الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر لقوله عليه السلام هر کله سمات رحمت الله علی فارغ سوی دا له بیان او تفصیل د عمده مزامینو نه چې هغه مسائل د علم کلام اصول د علم کلام بلل کېدل چې مسله د ذات او د صفاتو د باری وه او دارنګه هغه مسله د معاد او د نبوت او د امامت وه نو اوس دی ذکر کوي څه مسائل چې په هغه سره امتیاز د اهل سنت والجماعت کې د لیسې له اغیارونه نو هغه مسائل متفرقه وکي د درې مسلې ذکر کوي اوله مسأله دا ده چې منځ هغه رستا د هر نیکو کارو بدکار نه جایز ده چې کله د ده دغه فسق او بدکاري حد کفر ته نه یې رسېدلې دا جدا مسله ده چې هغه بدون د کراهت نه جایز ده که سره د کراهت نه نو مسله خو معلومه ده چې دا سره د کراهت نه نفس جواز راغلی ده خو لیکن کراهت بیا موجود ده نفس جواز ولې راغلی ده وې دی وجنا چې علما د امت د سیو سلف چې یغوی برستا د دې فاسقانو د اهل الاهوا والبدانه منځونه کول نو که نفس جواز نه وای بیا دوی ولې کوله که نفس جواز دې دې نه وای راغلی نو بیا دوی ولې کوله معلومه سوله چې نفس منځ کوله هغه جایز دی خو لیکن سره دی کراهت نه دی دیو جنا د اقوالو د اهل سنت په مابین کې تطبیق امراغی څوک چې دا خبره کوي چې رسته د فاسق نه بمنځ نه کوي دویمه خبره دا ده او شیعه ګان یی چې نه لکه څنګه چې عصمت دا ضروری او لازم ده په امامت کبرا کې نو علا هاذ الخیاس دا ضروری او لازم ده په امامت صغرا کې لکه امامت کبرا د پاره دا شرط ان یکون الامام معصوما د دوی پر رایه باندې نو دا رنګ په امامت صغرا کې دا ضروری ده ان یکون الامام معصوما دویمه مسله دا ده چې کله اغا نیکوکار او بدکار له اهل قبله نه مړس نو په د باندې به مونږ د جنازې کېدلې سي دلیل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل دي پیغمبر علیه السلام یا لا تدعوا الصلاة علی من مات من اهل القبله تاسې د جنازې مونږ مه پرېږدئ په هغه چا باندې چې هغه د اهل قبله ونه وفات شوی وي نو معلومه شوله خبره ده چې مونږ وروسته د نیکو کار او بدکار نم جایز ده ځکه نبی کریم علیه السلام ویلې صلو خلف کل بر و فاجرنا دا رنګ هغه مونږ د جنازې کولم هغه په هر نیکو کار او بدکار باندې کېدلی شي ځکه نبی کریم علیه السلام ویلې لا تدعوا الصلاه علا من مات من اهل القبله پیغمبر علی السلام ویلې چې اهل قبله ونه چې څوک وفات شي په یغه باندې مونږ د جنازې مپرېګه دی او دریمه مسله په مسائل متفرقه او کې دا ده چې د یای چې سړی به د صحابه کرامو ذکر بالخير کوي په بدی سره به سړی چیرم صحابه کرام نه یادي دا هم له هغه خواصو د اهل سنت والجماعت نه ده دلیل په دې باندې څه ده وی دلیل په دې باندې دا ده چې صحیح روایت هغه په حق د دوی کې راغلي دي صحیح روایت هغه په حق د دوی کې راغلي دي لکه نبی کریم علیه السلام لیدي توبه لمن رآنی و آمن بی وطوبی لمن رآ من رآنی وطوبی لمن رآ من رآ من رآنی طوبی لهم وحسن مآب نبی کریم علیه السلام یې خوشحالي د هغه چا لپاره چې زی لیدلای ما په پیدلې او دغه لیدل د نبی کریم علیه الصلاۃ او ایمان په ما باندې راوړی او دغه لیدل سره د ایمان نه دا د صحابه کرامو لپاره وو او دا رنګ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یې چې لا تسب اصحابي فلو ان احدكم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه نبی کریم علیه السلام یې چې صحابه او ته چیرته بدر دونه یې ځکه صحابه کرام هغه خلک دي هغوی ته الله هغه مقام ورکړی ده چې که په تاسو کې یو کس ولګيږي هغه د جبل احد په شان بندي سره زر دی الله تعالی په لار کې خیرات کی نو دا د صحابه کرامو د یو مد د اندازې ثواب تم نه رسیږي مد تاسو ته معلوم ده هغه د سواع د پیمانه څلرم حصے ته ویل کیږي د دور حاضر د کیلو په حساب باندې د نیم کیلو نم لکم راځي نو د دغه اندازې تم نه رسیږي دا خو پرېږده پیغمبر علی السلام ویلي ولا نصیفه د مد نیمایي تم نه رسیږي چې پاو ده یا د دینم له کم راځي نو د پاو اندازې تم نه رسیږي که د تاسو یو کس ولګيږي اغا د جبل احد په شان باندې سر زر را واخلي د الله رب العزت په لار کې صدقه کی نو د صحابه کرامو اغا د یو په اندازې تم نه رسیږي کوم اخلاص او کوم مقام او فضیلت چې الله دوی ته ورکړی ده هغه بیا په امت کې د چا لپاره نسته او دا رنګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل اکرم اصحابي فانهم خياركم د ما د صحابه او قدر کوي ځکه دا د تاسو غوره خلک دي او دا رنګ نبی کریم علیه السلام ویله الله الله فی اصحابی دا په تقدیر دی اتقو سره دا له باب د تحذير نه ده اتقوا الله اتقوا الله د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي په حق د صحابه او د ما کې لا تتخذوهم غردا من بعدي د ما نه رسته دوی نشانه مګرځوي چې تاسو توانې او هغه بدی د دې صحابه او طرف ته منسوبوي او جرح او توانونه په دوی باندې کوي د ما نه رسته هغه نشانه او هدف مګرځوي خبره دا ده فمن احبهم فبحب احبهم پیغمبر علی السلام یې چا دوی سره مینه کوله هغه له دې وجې ورسره کوي چې د ما سره یې مینه ده که چا له دوی سره بغض او حسد ساته نو دا له دې وجې نه کوي چې د ما سره یې بغض او حسد ده په پیدلې نو نبی کریم علیه السلام یې ومن ازاهم فقد ازانی ومن ازانی فقد ازلها ومن ازلها فیوشک ان یاخذه که په ښې طريقې بندي و فبها ونعمت کنه په بدي بندي به سړی صحابه کرام نه یادي په پیدله کته چې د دوی په منځ کې جنگونه راغلي دي راغلي دي کنه دغه لپاره تعویلات صحیحه وو مخکې موږ تاسو خبره کړې و چې د هر یو خبره بنا او په اجتهاد باندې اغه د دینی احکام په باره کې اجتهاد هر فريق کړی وو خو په اجتهاد کې خو مسله دا ده چې کچیرته یو سړی حق ته ورسیږي فبها ونعمت او که مختی وي فیکون معذورا نو هغه ځای لپاره د توانی د صحابه کرامو او د جرح او د عیب د صحابه ونسی جوړیدلای په دې خبره باندې پوه شو نو درې مسائل ذکر کړه یو دا ده چې د هر نیکو کار او بدکار نه رسته مون جایز ده دویمه دا ده چې په اهل قبله وبندې به مونږ کېدلی شي او درېیمه دا ده چې صحابه به سړی په خې طریقې سره دی د بدی او د توان د صحابهونه به سړی اجتناب کوي نو چې کلم دغه سي طریقې باندې تعبیر وکړو سوال خود به خود د فسو سائل سوال کړی دا چې صاحب دغه مسائل چې ماتن رحمت الله علیه ذکر کړي نو دغه مسائل خو د علم کلام نه نه دي دا خو له مسائلو د فقه نه دي او په دې چا باندې مونږ کېږي او نه کېږي او کته یې چې دای په دې اعتبار ذکر کړی دي چې عقیده د حقیقت لازمه ده نو عقیده د حقیقت لکه په دغه مسایلو لازمه ده نو دا رنګ د فقې چې څومره مسایل دي سړی به دیغه د عقیده د حقیقت عقیده ساتي نو عقیده د حقیت خو په دې ټولو لازمه ده نو بیا وجه د فرق څه ده چې دا خاص یو څو مسلې راوړي هغه نورې رانه وړلې په پیدل نو دی راغی د دې نه جواب وکړ چې صاحبہ دا ذکر د هغه مسایلو ده چې په دې سره امتیاز د اهل سنت والجماعت د هغه فرق دواله او د جميع اغیارو نه ثابتېږي نو د دې لپاره د څو مسایل دلته ذکر کړی دي ځین ته ونه رسیدل په هغه اعتباراتو یې نه دي ذکر کړي په هغه دا په بل اعتبار ذکر کړي دي چې په دې سره امتیاز د اهل سنت والجماعت هغه د اغیارونه کېدلی شي وتجوز الصلاه روا د منځ خلف كل بر وفاجر رست دي هر نیکو کارو بدکار نه نبی کریم علیه السلام لدی صلو منځ کوي خلف خلف كل بر خلف كل بر وفاجر رست دي هر نیکو کارو بدکار نه ولې ان علماء الامة او بله دا ده چې علماء د امت کانو یصلون د هغوی طریق هم دا وه چې مونځ به یې کاوه وروسته له فاسقانو له اهل الاهواء او له بدعو نه من غیر نکیر په هغه باندې به چا انکار نه کاوه وما نقل هغه چې نقل شوي دي له بعضي سلفو نه چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ده چې هغو منع کړې ده له مانځه کولو نه وروسته له مبتدع نه فمحمولونه نو هغه محمول ده په کراهت باندې اذ لا کلامه په دې کې خو د چا هم خبره نشته چې مونږ مکروه درسته دي فاسق او مبتدع نه هذا اذا لم يؤدي الفسق دا هغه وخت کې دا چې کله نوې رسېدلې دا فسق او بدعت اندازې د کفر ته اما اذا ادى الیه کدی ته ورسېد فلا فلا کلام نو بیا خبرم نه ده موجوده فعدم جواز دي صلات کې خلفه بیا نه ده جائز بیا معتزله اگر که فاسق ګرځوي غیر مؤمنه لکنهم یجوزون صلات خلفه خو مونږ بیا هم جایز بولي لدی وجنا چې دوی شرط لدی وجنا چې شرط امامت د دوی په نسبت عدم کفر د لا وجود الایمان په معنا د تصدیق او د اقرار او د اعمال ټولو سره دا ضروری نه ده خو چې عدم کفر وي نو عدم کفر خو راغلی ده کنه ځکه تصدیق خو باقی ده کفر د دوی په نسبت ویل کیږي عدم تصدیق ته او تصدیق خو باقی ده اگر که عمل نسته و یصلی علی کل بد بر و فاجرنا منځ د جنازې به کېدلی سي په هر نیکو کار او بدکار باندې اذا ما تاسې کله مړ سوی وي په ایمان باندې له وجه د اجماع د امت نه او بل دا ده چې نبی کریم علیه السلام ویلي دی لا تدعو صلاته تاسې مه پرېږدئ منځ علی من ماته په هغه چا باندې چې هغه مړ سوی وي له اهل قبلونه که څوک ویایي په اعتراض کې چې امثال د دغسې مسایلو دا خو له جزیاتو د فقه نه دی فلا وجهه نو څه دلیل نه ده موجود له پاره د راوړلو د دې په اصولو د علم کلام کې او که دا مقصود دې وي چې عقیده د حقیتي لازمه ده وهذا من الاصول دا له مسائلو د عقایدو نه سوله نو بیا خو ټول مسائل د فقه کذالک په ټولو باندې عقیده د حقیت لازمه ده دلته ولې راوړو د یو څو مسلې قلنا نو موږ جواب دا کوو انه لما فرغ چې کله ماتن خلاصوي دا له مقاصدو د علم کلام نه له مباحثو د ذات او د صفات او د افعالو د معاد او د نبوت او د امامت نه په قانون اسلامي بندې او په طریقې د اهل سنت والجماعت بندې نو اوس قص کړی دا د تنبیه ورکولو مخاطب ته علا نبز من المسائل التي لڅ حصې د هغه مسائل نه يتميز بها چې په دې سره جدا کیږي اهل سنت له هغه غیر نه مما خالفت فيه د هغه مسائلو نه چې په دې کې مخالفت معتزله، شیعه ګانو، فلاسفه، ملاحدهو کړی ده یا نورو هغه فرق باطلهو کړی ده له اهل البدع والاهوا نه سواء کان تبعا له دې نه که دا مسائل له فروع د فقه نه وي یا هغه غیر د فقه نه د نورو جزیاتو نه وي چې هغه متعلق وي له عقایدو سره بله مسله دا ده ویکف سړی به ځان بچ کوي له ذکر کولو د صحابه کرامو نه مګر په ښې طریقې سره لما ورد من الاحاديث الصحيحه له دې وجنا چې صحیح روایت راغلي دي فی مناقبهم په مناقبو د دوی کې وجوب الکف عن طعن فیهما او ځان بندول واجب دی له طعنې کولو نه په دوی کې قوله علیه السلام لکه نبی کریم علیه السلام لري لا تسب اصحابي تاسو بدرد مې صحابه او د مال را فلو ان احدکم ان انفقا نو که یو پتا سو کې هغه ولګوي مثل احد نه پلار دی الله تعالی کې په شان دی هغه غره دی احد ذهبنا هغه د سرو زرو ما بلغا نه به ورسیږي مد احدهما هغه مد یو تند دوی لره ولا نصفه او نه نیمای دی دی لره یا لکه نبی کریم علیه السلام ویل دی اکرم اصحابي د مال صحابه او قدر کوي فإنهم خياركم ځکه دا د تاسې غوره اشخاص دي یا لکه نبی کریم علیه السلام ویل دي اتقوا الله اتقوا الله فی اصحابه د خدای نه ویریږي په حق د صحابه او د ما کې لا تتخذوهم نیول مکوي دوی لره غرضنا هدف او نشانه من بعد رسل معنا فمن حبهما فمن احبهما نو چا چې محبت کاولو دوی سره د ما د مینې د وجنه ور سره محبت کوي او کچا بغض کاولو دوی سره نو د بغض د ما د وجنه بغض ور سره کوي ومن ازاهما چا چې تکلیف ورساو د صحابه کرامو ته نو ما ته تکلیف ورساو ومن ازانی او چا چې ما ته تکلیف ورساو فقد از الله نو الله ته تکلیف ورساو ومن از الله فیوشک ان یاخذه چا چې الله تعالی ته اذیت ورساو نو قریب ده چې الله تعالی یې گرفتو کې بيا په مناقبو د هر يو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي او د حسن او د حسين کي رضوان الله عليهم اجمعين وغيرهما او د دې نه علاوه د اکابر صحابه کرامو په باره کي احاديث صحيحه موجود دي وما وقع بينهم من المنازعات هغه څه راغلي دي په مابين د دوی کي د څه اختلافاتو او د جنګونو نه فله محامل وتاويلاتنا د هغه د پاره محمل صحيحه او تاويل صحيحه ده فسبهما نو کنځلې کول دوی لره وطعن فيهما او جرح کول په دوی کې ان کانا که چېرته په داسې طريقې بندي وو چې هغه د قطعي دلائلو نه مخالف وو نو دا به کفر وي لکه په عائشې صديقې رضي الله عنها باندې سړی اوس بيا هم تهمت لګوي حالانکه د هغې د برائت لپاره الله رب العزت دوه رکوع ګانې قرآن رالېږلی ده. قطعی نصوص سره د هغې براءت ثابت ده بیا هم یو سړی تهمت لګی نو دا بیا کفر ده نو که په داسې طریقې باندې طعنو چې هغه د قطعی دلایل نه مخالف وو دا بیا څه وي یا یې کنه کفر لکه تهمت لګول په عائشې صدیقې رضی الله عنها باندې والا او که دې قطعي دلائلو سره ټکر نه وو نو دا به بدعت او فسق وي وبالجمله خلاصه دې کلام دا ده لم ينقل عن السلف المجتهدين نه ده نقل سوې له سلفو مجتهدينو او له علماء صالحينو نه جواز دلعنت په معاويه صاحب باندې او په ډلې دې ده باندې لأن غایة امرهم ځکه انتهایی خبره د دوی هغه بغاوت او راوتلو په امام باندې او دا موجب لپاره د لعن نه ګرځي وانما اختلفو د علماؤ اختلاف په زوی د معاویه صاحب کې راغلی دا چې یزید ده حتی ذکر فی الخلاصه تر دې پورې چې په خلاصه کې راغلي دي وغیرها له دې نه علاوه په نورو کتابو کې چې لعن په ده باندې مناسب نه ده او نه په حجاج باندې لأن النبي عليه السلام ځکه پيغمبر عليه السلام منع کړې ده له لاندې مصلينو نه ومن کان من اهل القبله د هغه چا نه چې هغه له قبيلې د اهل قبله ونه وي که ته يې چې نبي کريم عليه السلام د بعضو متعلق لعنت ذکر کړی ده هغه ولې ذکر کړی نو دی جواب کوي چې پیغمبر علی اسلام باندې د نور خلک ځان نه قیاس کوي ځکه پیغمبر علی اسلام ته به د وحي په ذریعه سره هغه حالات معلومېدله چې هغه د امت لپاره نه معلومیږي او عبید صاحب بل جواب کړی دا چې نه اصل خبره دا ده د نبی کریم علیه السلام لعنه هغه په طریقې دی محاورې باندې وو د عربو د عربو په کلام کې هغه څه شیان په عرب کې رايجو نو چې یو چاته به هغه بد خبر کوله یو شی به هغه ناپسند لدوی نه ولیده د دې به خوخ نو نو بیا به څو کلمات مستعملول کله به ورته ویل تربت یدا کا لاسونه د خاورې سره او کله به ورته ویل ولا ام لك استا مور نشته که مور دی وای دغه شکار دی نه کاو په پیدلې او کله به ورته ویل چې لعنت الله عليك نو دغه لعنت به چې ورته ویلې هغه به په طریقې د محاورې باندې ویلې وما نقل من النبي عليه السلام اغه چې نقل شوی دی د نبی کریم علیه السلام نه د لعنت نه په حق د بعضی اهل قبله وکي فلما انه لدی وجنا يعلم من احوال الناس چې نبی کریم ته معلومو حالات خلکو ما هغه حالات لا يعلمه چې هغه نه معلومیږي غیره سوا د پیغمبر نه بل چا لره و بعضهم او جن علماء اغه لان مطلق ذکر کړی دا په دې یزید باندې لما انه کفر حين امر لدی وجنا چې د کافر سوی وو په وخت د امر کولو کې په قتل د حسین باندې واتفقوا او اتفاق کړی دا په جواز دلان باندې علی من قتله په هغه چا باندې چې دی حسن صاحب قتل کړی دا او امر به یا امر کړی دا او اجازه هو اجازه ته ورته کړی دا ورزی به په دې خوشاله سوی دا والحق نو حق بر دا دا چې رضا دی یزید په قتل دی حسین او زیر پر کولې بذالک په قتل دی حسن په قتل دی حسین باندې او اهانت دی اهل بیت د نبی کریم علیه السلام دا د سره چې هغه تواتر معناه چې معنی یې متواتر راغلې ده اگر که تفاصیل له قبیلې دی احاد نه دي نو د یای چې لدی وجنه چې اهانت د اهل بیت یې کړی ده او په یغه کفر باندې راضي سوی ده کفر خو ناروا وکنه ناجائز نو په حرام باندې رضا په حرام باندې رضا دا وی کفر ده نو د دې وجنه هغه موږ په دې کې توقف نه کوو په شان دې يزيد کې بلکې په امام دې د کې د يای چې لعنت الله عليه وعلى انصاره واعوانه ونبراس لیکلي دي چې په دې کې د دې افتزانی رحمت الله علیه تفرد ده عام آیتونو نه معلومیږي چې په طریقې د خصوصیت سره په چا باندې لعن دا ټیک نه ده